سورة المائدة شپگم سپارہ ستاسف نمبر آيات يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك مخکې آیات کې د اهل کتابو شرارت کفر او جرمونه ذکر شو بیا د تورات انجیل او قرآن او نور آسماني کتابونو باندې د عمل کولو ترغیب ورکړی شو ورپسې قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء د اهل کتاب په مجمع کې اعلان کول پکارو چې دغه اقامت په تورات انجیل قرآن او آسماني کتابونو باندې تاسو په زندګۍ کې دا بالکل صفر دی تر څو چې په قرآن باندې عمل دی کړی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پدې کې یو دو ټوک اعلان ته پیغمبر علیه السلام تیارول شي چې کوم حکمونه پتا د الله د طرفه نازل شوي دي نو د هغې فیصله کن اعلان به کې بې خوفه بې خطره که فرض کا که د یو څیز د تبلیغ کوتاهي وشوله به حیثیت رسول به حیثیت پیغمبر تا به د الله د پیغام رسولو پوره ډیوټي نی ادا کړې که یو هم درنه پاتې شو پوره حکمونه ورسوه بېشک پیغمبر علیه السلام د نبوت او رسالت چې کومه ډیوټي ده نو په ډېر اعلا طریقه باندې دغه ډیوټي پوره کړې ده تقریبا دریش کاله د نبوت سلسله مکمل طریقې سره پیغمبر علیه السلام پیغام رسول دی هر قسمه سختی او تکلیف یې برداشت کړی دی نو کمې ته نه راغلی نه دی برابر د الله پاک حکمونه زه زه ته رسول دي فرض کا چې د تبلیغ په کار کې ادنا او معمولی غونډې کوتاهي شوې وي د پیغمبر علیه السلام به خپل فرض منصبي ادا کولو کې کامیاب شوی نه وي او پیغمبر علیه السلام الله کامیاب کړی دی عموما تجربې نه معلومیږي چې خپل اصل ډیوټي ادا کولو کې انسان نه کوتاهي د څو وجو نه کېږي یا خو خپل فرض او ډیوټي د هغې د اهمیت احساس وسره یو بنده سره نی یا د عامو خلکو د مخالفت د وجې د نقصان رسېدلو یروي یا د مخاطبینو د سرکشۍ یروي چې وبه نه مني نو دا درې وجې کېدی شي یو بنده خپل فرض او ډیوټي د دې وجې نه پوره نشي کولی د لومړۍ وجې جواب خو یا ایها الرسول نه فما بلغت رسالته پورې شوی دی چې پیغمبر علیه السلام سره د خپلې ډیوټۍ احساس شته او ډیوټي پوره پوره کړې ده دویمه وجه چې د مخالفینو نه جانی مالی نقصان خطروي د هغې جواب شوی دی په دې کې چې والله یعصمک من الناس الله به د خلکو نه بچ کوي یېرېږه ما او درېیم چېرې دا خلک سرکش دي دوی به ونه مني نو د هغې جواب شو ان الله لا یهدي القوم الکافرین یعنی ته خپل ډیوټي کوه ستا د جان د مال د عزت حفاظت کولو والا الله دی د تمام روی زمین د دشمنانو په مقابله کې الله به تا کامیابی او تا ته څوک نقصان رسولی نه شي باقي هدایت او دلالت د الله په لاس کې دی نو غم مه کوه مایوسه کېږه مه خپله ډیوټي برابر کوه نو پیغمبر علیه السلام په هره طریقه باندې خپله ډیوټي باقاعده کړې ده او د وفات نه مخکې د حج په موقع میدان عرفات کې پیغمبر علیه السلام اعلان کړی دی د قوم په مخ کې وی هل بلغتو ما د الله پیغام رسول دی ټول په یو آواز او تا د الله پیغام رسول دی نو پیغمبر علیه السلام حاضرینو ته حکم کړی دی چې غایبینو ته دا پیغام ورسوئ ما چې کوم پیغام تاسو ته درکړ فلیبلغ الشاهد الغائب فلیبلغ الشاهد کوم چې حاضر دی دی دې ورسوي الغائب غائب کسانو ته مخکې وفرمایل الا هل بلغتو ما پیغام رسول دی ټول وی او وی ګوا اوسېږي او بیا فرمایل فل یبلغ الشاهد الغائب حاضرین دې د غایبینو ته زما دا خبرې ورسوي غایبینو نه مراد د هغې زمانې خلک هم دي چې دغه زمانه کې موجود وو او دغه میدان کې پیغمبر علیه السلام سره موجود نه یا تر قیامته پیدا کېدونکي خلک چې دغه وخت موجود نه وو هغې ته نه مراد دی نو هغوی ته د الله دین رسول د دې طریقه د علم دین نشر و اشاعت دی صحابه کرام تابعین تبع تابعین دوی خپل مهنت کړی دی او د دین خبرې تر اوسه پورې را رسېدلې دي او د اوس نه پس تر قیامته پورې به انشاءالله راشي صحابه کرامو کې دومره شوق و چې کومې خبرې د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلې حرف به حرف هغه رسولي دي بعض صحابه کرامو د څه مصلحت د وجې نه یو حدیث د ځان سره پټ ساتلی او هغه به نه بیانو مصلحت د وجې نه خو اخري وخت کې ځن کدن نه مخکې هغه بیا بیان کړي دي د مرګ وخت یې بیان کړ تأثما چې د ګناه نه ځان بچ کړي چې حدیث یې د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلی وي او چا ته یې ونه رسو نو پیغمبر علیه السلام چې کوم احادیث بیان کړي دي صحابه کرامو هغه یاد کړل نورو ته ورسول تر اوسه را رسېدلي او تر قیامته به رسېږي دې کار کې منځ کې که څه رکاوټ راشي نو د رکاوټ لپاره الله انتظام کړی دی ویم الله یعصمک من الناس الله به دې د خلکو نه بچ کوي مخالفینو نه به الله بچ کوي د دې آیات نازلېدو نه مخکې یو څو صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام حفاظت لپاره مقرر وو پیغمبر علیه السلام سره به هر وخت ګرځېدل خو چې دا آیات نازل شو پیغمبر علیه السلام څوکیداران رخصت کړل وی زما د حفاظت ذمه الله واغشته تاسو زه اوسم یو حدیث مبارک کې دی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی پیغمبر علیه السلام فرمایل چې کله ما ته د تبلیغ او د رسالت احکام ملو شو په دې زړه مې یو لوی هیبت و چې د هر طرف نه به خلک زما تکذیب او مخالفت کوي نو چې کله دا آیات نازل شو نو زړه ته مې سکون او اطمینان حاصل شو نو د دې آیات نازلېدو نه وروسته د چا مجال نشته چې د تبلیغ او د رسالت په مقابله کې پیغمبر علیه السلام ته تکلیف ورسوي په میدان جهاد کې عارضي ته ورباندې څه تکلیف رسېدل د دې سره منافي نه دي اوس دا آیات مبارک چې والله یعصمک من الناس الله به د خلکو نه بچ کوي دا د پیغمبر علیه السلام ژوند پورې خاص دی که د وفات نه رستو به الله بچ کوي نو د حفاظت دا ذمہ واری یوازې په زندګۍ کې نه ده بلکې بعد الوفات هم د پیغمبر علیه السلام د حفاظت ذمہ واری الله اغشتې ده د قرآن د حفاظت ذمواري الله اغشتې ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون په تاکیداتو الله ویلي دي چې د قرآن ذموار زیم د دې حفاظت به زه کوم دقه شان چې د محمد رسول الله حفاظت به الله کوي که په ژوند وي هم که بعد الوفات وي هم د پیغمبر علیه السلام الله ذموار هیڅوک پیغمبر علیه السلام ته نقصان نشي رسولی او که څوک نقصان رسول کوشش کوي ځان ته به نقصان ورسوي خو پیغمبر علیه السلام ته نقصان رسولی نشي سلطان نور الدین زنګي بے خوب ویني سلطان نور الدین زنګي په خوب کې ورته د ټولو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا دوه سره سپي دي زما په قبر حمله کوي دوه سره سپي دي زما په قبر باندې حمله کوي ما ته خلاص کړه او بیا د دغې سور رنګ والا سپو شکلونه هم پیغمبر علیه السلام سلطان نور الدین زنګي ته په خوب کې وښول وې دلته دي سلطان د خپلو ملګرو سره د فوج سره مدینې منورې ته راغی کوشش کوي چې دا سپي وپېژني دا قصه خلک کوي نو یو سائل سوال کوي دا مفتی رشید احمد صاحب نه د کراچۍ مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه هغه نه تپوس کوي وایي دا قصه صحیح ده حقیقت دی چې ته اسلامي کتابونو کې شته او که شته والله یعصمک من الناس د دې وعده الله کړې ده چې زه به حفاظت کوم نو دا وعده ما بعد الموت دپاره هم ده که قبل الموت په زندګۍ کې ده که الله یې حفاظت کوي نو سلطان نورالدین جنګي ته څه ضرورت دی دا سوال شوی دی نو هغه ورته جواب کوي وایي دا واقعه صحیح ده پانچ سو ستاون هجري کال کې دا واقع شوې ده او په امت کې په تواتر سره دا مشهوره را روانه ده چا ترې نه انکار نه دی کړی او ډېرو عالمانو په خپلو کتابونو کې تفصیل سره ذکر کړې ده شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه فضائل حج کتاب کې د سیرت د معتبر کتاب وفاء الوفا باحوال المصطفی ما فوق العادت ذریعې سره الله حفاظت کړی دی او دې دې کې چې کومه واقعه ذکر ده د دې آیات سره مخالفه نه ده د دې خاص ذریعې باندې دې کې حکمت معلومیږي د اسلام د معجزې اظهار دی چې د پیغمبر علیه السلام بدن مبارک ته د رسېدو لپاره د چا قدرت نشته چې د پیغمبر علیه السلام بدن مبارک ته ورسېږي که څوک ورپسې ورځي الله یې په دې طریقه هم حفاظت کوي چې سلطان نور الدین زنګي ته په خوب کې پیغمبر علیه السلام راځي چې د دې کسانو نه مې بچ کړه سلطان نور الدین زنګي مدینې منورې ته راغی او د مدینې ګورنر ته یې ټول خلک مال راولا انعامات ورکو په خپل لاس یې ورکو نو ډېر خلک رالل نور الدین زنګي په خپل باندې هر سړي سره ملاویږي وی ما ته پکې هغه شکلونه مخامخ نشو کم چې ما ته خوب کې پیغمبر علیه السلام پولی دي وی صاحب په مدینه کې ټول خلک یې راوستل خو یو دوه کسان دي هغه ډېر مالدار دي خلکو له ورکوي هغه ستا تحفې ته ستا خیرات ته انعام ته ستا حاجت دی وی دغه دوه هم رانه راوله وی بزرګان دي چیلې ته ناست دي بزرګان دي وی دغه بزرګان راله راوله چې ورپسې د د ګورنر کسان لاړل هغوی نه راپاڅېدل وی بادشاه هم غواړي راشی په زور یې راپاڅول ښکلې ښکلې شکلونه د بزرګانو شکلونه جنت البقی ته ځي مسجد نبوي ته راځي منځونه کوي ذکرونه کوي اقا بزرگان چې راوستل نور الدین زنګي ورته وکتل وی او مکه بدبخت دا خلک دي ما ته پیغمبر علیه السلام دا خولی دي شکر یې د زبرګانو دی دا بدبخت دی پیغمبر علیه السلام ته تکلیف دی د دوی نه چې د دوی خلوت خانې ته لاړل ډېر چاپېره بادشاه ګوري سترک لګېږي نه بادشاه وي مسله پورته چې مسله یې پورته کړه لاندې دروازه لګېدلې ده د جنت البقي له طرف نه پیغمبر علیه السلام قبر مبارک ته ورنږدې شوي دي په ځمکه کې دننه دننه کنده کوي خاوره په بوجو کې راوباسي هغه جنت البقي مقبره کې خوروي قریبه وه چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې ورغلی وي نور الدین جنګي دا کسانو که ته یې د کوم ځای نه راغلی وی یهودیان یو شکل هم د زبرګانو جوړ کړی دی د قبر نه پیغمبر علیه السلام وباسو خپل وطن ته وړو بیا ورته فلمونه جوړوو دنیا ته به ښیو پیغمبر درله رسوا کو خلکو ته یې سپکو دې غرض باندې راغلي هغوی نشتونه قلم کړل او د پیغمبر علیه السلام روضې مبارکې نه چاپېره په ځمکه کې دومره کندې وکړه چې اوبو ته ورسېدل او د هغه ځای نه د فولادو جملې یې راپورته کړي چې بل څوک جرأت ونه کړي الله د پیغمبر علیه السلام حفاظت کړی مفتی رشید احمد صاحب لیکي وی د دې مثال داسې دی لکه حذیفه رضی الله تعالی عنه جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه د دوی کرامت دی په انیس سو بتیس عیسوي کال کې د عراق بادشاه ته په قبر کې دا دواړه صحابه کرام چې پراته دي د دوی قبرونو ته اوبه ورځي نو په خوب کې د عراق بادشاه ته دواړه صحابه کرام راغلي وي موږ د دې ځای نه منتقل کا د دریای دجله اوبه زموږ قبرونو ته راځي خبره ډېره اوږده ده خو د عالمانو نه یې فتوا واخېستله او د دوی قبرونه اوس پړدی شو سره پاسه دیارلس سوه کاله پس په قبر کې داسې روغ رمټ پراته دي لکه جنته دوه مخکې چې چا په قبر کې ایښي وي کفن یې روغ دی بدن یې روغ دی ویښته مبارک یې روغ دی سترګې یې غړېدلې دي اته لکه خلک راغلي دي او د دې صحابه کرامو سترګو ته یې کتلي دي چې په دې سترګو یې د پیغمبر علیه السلام دیدار کړی دی او بیا ډېر په عزت او په احترام د هغه ځای نه د دوی لاش ایستلی شوی دی او بل ځای کې دفن کړی شوي دي دا کرامت دی او بعد الوفات دی کرامت د اولیاو حق دی په ژوند هم پس د مرګ هم الله داسې هم کولی شو چې د قبر نه د دریای دجله اوبه بل اړخ ته اړولې وي او دا صحابه کرام په قبر کې همدقسې پټ په پټ محفوظ وي خو الله دنیا ته ښیي چې وګوره زما د محبوب امتي د قرآن عاشقان په قبر کې سره پاسه دیارلس سوه کاله پس بلکل روغ رمټ پراته دي یو انګریز ډاکټر د دوی سترګې کتلې وي وایي په دې سترګو کې هغه حیات پروت دی کوم چې د دنکدن په وخت کې د یو مرده په سترګو کې وي هغه ژوند په دې سترګو کې اوس هم شته او په دې سترګو یې پیغمبر علیه السلام لیدلی دی اته لکه خلکو د دې خلکو دیدار کړی دی د پټه خبره نه ده انیس سو بتیس اوس ابله ورځنۍ خبره ده دونه ډېره زمانه نه ده شوې انیس سو بتیس چورہتر سال یې شو دغه وخت کې ټي وي جوړو ټي وي دا نقشه دنیا ته ښولې ده او یې په دې سترګو کې یو پر اسرار چمک و وایي کتونکي د ده سترګو سره سترګې ملاولی نه شي او بیا د هندوستان رسالو دا لیکلي دي ماهنامه صدق لکنو والا په ګیارہ دسمبر سن انیس سو چوالیس کې لیکلي دي دارلون دیوبند ماهنامه ستمبر انیس سو ستاون کې لیکلي دي دا د خپل پیغمبر معجزه او د صحابي کرامت دی او بعد الوفات دی والله یعصمک من الناس الله به حفاظت کوي د چا پروا مه کوه الله به دې ساتي ورسوت ما هغه قرآن انزل الیک چې نازل شوی دی تا ته من ربک ستا د رب د طرف نه وان لم تفعل که چېرې دا کار دې ونه کړو فما بلغت رسالته نو تا به تبلیغ نه کړې زما د پیغاماتو که زربر درنه پاتې شي نو ګورې بیا به دې پوره تبلیغ نه کړې قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اهل الكتاب اے کتاب والو لستم علی شیء نه تاسو په هیڅ چیز باندې حتا تقیم التورات تر څو چې تاسو تورات قائم کړی نوي ول انجیل او انجیلم قائم کړی نوي وما انزل الیکم من ربکم او هغه څه چې نازل شوي دي تاسو ته ستاسو د رب د طرف نه قرآن دې قایم کړي دي د تورات انجیل او قرآن باندې عمل نه کړي دي هېڅ شی نه هېڅ لستم علی شیء تاسو په هیڅ کې نه د دین د جهته هیڅ کې نه حتی تقیم التورات تر څو چې تورات دې نه قائم کړي والانجیل او انجیل دې نه قائم کړي وما انزل الیکم من ربکم دا ما انزل الیکم من ربکم نه څه مراد دی د دریو څیزونو اتباع هدایت وشو تورات انجیل دا خو په یهودیانو نازلو په عیسایانو نازلو درې ما انزل الیکم من ربکم نو جمهور مفسرین فرمایي دې نه مراد قرآن دی او د پیغمبر علیه السلام امت دوه قسمه دی یو ته امت دعوت وایي یو ته امت اجابت وایي امت اجابت مسلمانان دي امت دعوت تر قیامته ټول خلک دي کافر مؤمن ټول نو دین مراد قرآن دی چې تمام امت دعوت دپاره الله را لېږلی دی قرآن تمام امت دعوت نه رالیږلی شوی دی نو معنا د آیات دا شوه چې تر څو تاسو تورات انجیل او قرآن کې راوړل شوی احکام صحیح صحیح پوره پوره په عمل نه کړي نو ستاسو یو علمي کمال نسبي کمال د الله په نس قبول نه دی هیڅ هم ستاسو په کار نه راځي اوس لږ سوچ وکړه په دې ځای کې چې دا څومره اوږده جمله الله ولې ویلې ده داسې به یې ویلي چې حتی تقیم التورات والانجیل والقرآن دا وا ما انزل الیکم من ربکم دا خو اوږده جمله ده دې کې حکمت څه دی وی دې کې راز دا دی چې دې مضمون ته پکې اشاره ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ما ته څنګه د علم او د حکمت خزانه قرآن راکړی شوی دی دقه شانتې نور علمونه هم راته راکړی شوي دي چې په یو حیثیت هغې ته د قرآن تشریح ویلی شي حدیث ورته ویلی شي خپل پیغمبر علیه السلام فرمایي الا انی اوتیت القرآن و مثله معه خبردار ما ته قرآن راکړی شوی دی او د قرآن مثل ورسره ما ته راکړی شوی دی د قرآن نسل نور علمونه الا یوشک رجل شب شبعان على اریکته آینده زمانه کې داسې کېدونکي دي یو پخې ته مور سړی په تخت باندې به وي متکې ته بیا ډډه لګولي یقول علیکم بهذا القرآن بس دا قرآن کافي دی تاسو له فما وجدتم فيه من حلال فأهله سچې دې قرآن کې حلال ویني بس هغه حلال ګڼه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه سچې دې قرآن کې حرام ویني بس هغه حرام ګڼه بس دا قرآن کافي دی وإنما حرم رسول الله كما حرم الله بشك پیغمبر علیه السلام در باندې اوم څه حرام کړی دي څنګه چې الله در باندې حرام کړی دي او قرآن کې الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى زما محبوب د ځان د خپل خواهش خبرې نه کوي مګر هغه خبرې کوي چې د کوم ورته وحي کېږي د ځان خبرې نه کوي نو پیغمبر علیه السلام یا قرآن فرمایي او یا د قرآن تشریح په احادیثو کې فرمایي او یا خپل اجتهاد او قیاس یې کړی هغه فرمایي او خپل اجتهاد او قیاس یې کړی دی د هغې رد په وحی نه دی راغلی هغه هم وحی ده یا قرآن یا حدیث او دریم هغه خبرې چې اجتهاد سره پیغمبر علیه السلام کړي وي خو د هغې خلاف حکم نازل شوي دي دا په حکم د وحی کې شو نو ما انزل الیکم من ربکم کې د قرآن سره حدیث او د پیغمبر علیه السلام اجتهادي احکام چې رد پینی راغلی اټول پکې راغلی نو دا مختصر لفظ حتى تقيم التوراة والإنجيل والقرآن دا شيء نوي وما أنزل إليكم من ربكم وي چې دې کې دا تمام احکام راشي بله خبره دې ده چې دا ده چې تورات انجیل قرآن دریو واړو کې احکام باندې د عمل هدایت ورکړی شوی دی خو حال دا دی چې دې کې خو بعضې بعضې منسوخ شوي دي انجیل راغی د تورات بعضې احکام یې منسوخ کړل قرآن راغی د تورات او د انجیل ډېر احکام یې منسوخ کړي دي نو بیا په دې مجموعه به عمل څنګه کوي جواب دا دی چې هر راتلونکي کتاب د تېر شوي کتاب کم احکام بدل کړل نو بدله شوې طریقه باندې عمل کول په دغه دوو کتابونو باندې عمل کول دي او منسوخ شده احکام باندې عمل کول د دغه کتابونو د مقتضا نه خلاف دي بیا پیغمبر علیه السلام لا تسلی ورکړې شوې ده چې څوک د دې نه فایده نه اخلي هغه په ضد باندې دي نو په دې باندې غمجن کېږه ما لستم علی شیء نه تاسو په هیڅ شي باندې د جهت د دین نه حتی تقیم التورات تر څو چې تاسو قائم کړی نوی تورات لره ول انجیل او انجیل لره وما انزل الیکم من ربکم او هغه څه چې په تاسو باندې نازل شوي دي تاسو د رب د طرف نه وليزيدن كثيرا منهم خامخا ډېر زیات یزیدن زیات به کي کثیرا منهم ډېر د دوی لره ما انزل الیک من ربک هغه څه چې تا ته نازل شوي دي ستا د رب د طرف نه څه به زیات کړي طغیانا و کفرا سرکشي او کفر د دې کافرو فلا تأس على القوم الكافرين پس ما افسوس کوت افسوس مه کوه على القوم الكافرين د کافرو په قوم باندې إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون بشك أغا خلق إيماني رولدي والذين هادوا أغا خلق يهوديان لي والصابئون او هغه خلک چې صابیان دي والنصارى او هغه خلک چې نصارا دي من آمن بالله هغه چا چې په دې څلورو والو ډلو کې ایمان وروړ په الله والیوم الاخر او پر ورځ اخرت دا درې ډلې په دنیا کې شته ایمان والا یهود نصارا شته خو دا یو ډله چې سابعون ورته ویلی شي دا کم خلک دي د موجوده وخت کې سابعان نشته دی د دې وجې نه د دې په تعین کې د علماو اختلاف دی بعض عالمان وایي وایي صابئین هغه خلک دي چې د فرشتو عبادت کوي او دا زبور تلاوت کوي د زبور آسماني کتاب د داوود علیه السلام باندې نازل دې تعریف والوي وایي دا کتابیان دي اهل کتاب دي او بعض عالمان وی وی دا کوکب پرست دی د ستورو عبادت کوونکي نو دا بیا مشرکان دي خو دا لومړی قول چې د فرشتو عبادت کوي او د زبور تلاوت کوي نو دا بیا بظاهر د دې تایید دلته ملاویږي چې څلور آسماني کتابونه ذکر شو تورات انجیل زبور او قرآن نو تورات والا یهودیان انجیل والا عیسایان او زبور والا ساریان او قرآن والا مسلمانان دي نو د دې څلور کتابونو منونکي خلک هر یو چې د دوی نه ایمان راوړي ایمان یې راوړو نو دې د خدای دوستو انعامات به الله ورکوي الله فرمای زما په دربار کې نسبی وطنی قومی خصوصیت هیڅ حیثیت نه لري کم بنده چې پوره طریقې سره طاعت تابعداري کوي عقیده صحیح لري او عمل صالح کوي هغه هر څوک دی که مسلمان دی که یهودي دی که عیسایي دی که صابي دی بس هغه زما دوست دی نو زما دربار کې تفسیر ته یو قوم نشته چې بس دا قوم دوست او دا قوم دوست نه خو چې څوک نه حکمونه مني بس هغه دوست دی ان الذين امنوا بشك اغه خلق ایمان وروړي والذین هادو او هغه خلک چې یهودیان دي والصابئین او هغه خلک چې صابئان دي یا کوکب پرستی یا د فرشتو عبادت کوي وسره د زبور تلاوت کوي والنصارى او هغه خلک چې عیسی یان دي نو من آمن بالله په دې ټولو کې هر چا چې ایمان وروړ په الله په صحیح طریقه فریقا کذبو نو د یوې ډلې دوی تکذیب وکړو و فریقا یقتلون او یو ډله د پیغمبرانو دوی قتل کړله بعض پیغمبرانو ته نسبت ته دروغ یو کوي دا دروغجن دي او بعض یې قتل کړل لکه زکریا علیه السلام یې قتل کړ یحیی علیه السلام یې قتل کړ وحسبوا الله تكون فتنه او دوی خیال او ګمان کو الله تكون فتنه چې دا تکذیب د پیغمبرانو یا وجل د پیغمبرانو لا تكون فتنه دې کې څه فتنه او عذاب نشتا صدا پکې نشته فعمو وصمو نو دوی ړانده شو کاڼه شو د حق د لیدلو نه ړانده د حق د اورېدلو نه کاڼه